مسلمان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې ډله کې هغه څه شکل جوړ شي او د شیطان چې څنګه شکل پکار دی نو په دې نورو ډلو کې هغه څه شکل جوړ شي دا څه ده کنه په دې نورو کې د شیطان شکل تک ګوري د دوی د شکل ته وګوره سرونو ته وګوره پلار تلو ته وګوره خبرو ته وګوره وایم د جنډه بازاري جړاګان او کنجران به دې هیر شي چې د دوی دې شکلونو ته وګوري هر یو ته چې ګورې د اجرا او د کنجر شکل به درته په مخه راځي د چا شکل چې د فرشتو په شان یو مزیدار خبره ورته وکړم په دې چرخخېلو کې یو کلی دی دلته په دې کې یو حافظي صاحب نو داغه د بزرګۍ او د ولایت درته څه ویلی نه شم څه ویلی نه شم چا څومره لوی سړی زما ور سره په جماعت کې شپه وه د شپې په دوه بجې مې څه اواز واورېدو چې سترګې مې پرانیستې الکان ناست دي خسته ګیری دي او سپینې ټوپای په سر دي افیجی صاحب ورته لګیا دی گردان کوي او هغې یې وایي دا به تقریبا پچیس تیس الکان افیجی صاحب ورته لګیا دی او دی اغي یې وای دی لګیا دی اغي یې وای ما ورته خو کتو کتو کت بیا مسترګې پټې مال جوړ طالبان دي او چې بیا مسترګې پرانیستي اسم نو افیجی صاحب هم خپل کټ کې پروت سار چې مونږ شو چیمس کلی نو ماته تاسو کو ماجی دا بیګا دو بجې داسې کیسه وا ماته بڑا خوب بدلی دواسه اون ختم ورپورې ما جی حل براته وای پرېدم هم نه کینی بیا زه خپه کېږم ما تل ته ډېر نیازبین غوندې نو خوښ مې ډېرې بچیه دا یو څو هلکان دي پیریانو کې د شپې راځي قرآن یادولو ته زه درته په ایمان ویم په منبر ناست یم چې د هغه دا خبره مې واورېده نو ما وژړل چې خدا ستا په بندگانو کې دې ټاپ نیکانم شته چې پیریان ورته قران یادولو لره شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په دیوبند کې د د په درس کې یو پیره براتلو د حدیثو دوره کې بکې ناستو او شاه صاحب ته ځان خودلی و دا هغه پیری و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی و نو عرض مې دا و عزیزانو چې خپل هم درنه یو ښه کار نه کېږي او بل څوک هم کوي نو که نور څه نه شي کولی شاباسۍ خو ورکوه که اوس زمونږ دا جومات ته مثلا هلک راپاڅېدو چې هلکه تاسو کېنئ د دین یو څو خبرې کی او ته تی روان شې نو الله دې په خړ سیلاب یوړی کا کم خوازی خړ سیلاب دی یو څه کم خوازی خو کینه یو دو منټه کا د پیغمبر حدیث بیانېږي تب هم سبا را پاسې چې زم د رسول الله امتیم زما شفاعت دی وکي ستا شفاعت پتا باغ ډنډي منډي د اور چې چې چې ته به د ځان تماشا وکړي ته د پیغمبر د حدیث نه تختی او تا به پیغمبر شفاعت کوي ته د قرآن اورېدو نه تختی او قرآن به ستا شفاعت کوي عزیزانو که یو او دلته شیطان راپاسي په دې جومات کې شیطان او شیطان نه دی پلیت خو د خدای په خدای کې بل نشته کښته اگر چې شیطان مونږ تلته کړی دی دا زمونږ شیطانت په هغه موچت دی شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړی چې ځان په خر خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه دا چلو کې چې دا د خشمو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوارش چې دا چلې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمان هم زیات دي او شیطان په چوټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړی یو د مولا په شکل کې پیدا کړی یو د پیر په شکل کې پیدا کړی یو د میا په شکل کې پیدا کړی یو د شیخ په شکل کې پیدا کړی یو د حکومت په شکل کې پیدا کړی یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته او دوه جنګول زمونږ د ګسې ګوتې کار دی که نه ګیره کې ګوتې مه وه د ګسې ګوتې دوه جنګول زمونږ د ګسې ګوتې کار دی یعنی په منټ کې به ته وګورې دوه به په جنګ کو دا د شیطان کار دی که نه وایي په ایمان مونږ یې کوو که نه یې کوو غیبت چا پسې کول د زنا نه سخته ګناه ده الغیبت اشد من الزنا د زنا نه سخته ګناه ده زمون 24 غنټه غیبت کار دی کنه دی ها نو شیطان مونږه ټل تکړه دی چې ته په آرام کې نه ان شاء الله ستا ډیوټي کې به فرق نه راځي دې وجنه تبلیغي جماعت کې د سړي شان شوکت د مسلمان شي داغي مخ کې کغیبت اوم کې چې پر دې ډېر خراب سړی دی نو دی وی چې سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي د څه وی کې نه وی ها او د یو تبلیغي مخ کې ته د چا غیبت وکا یا بد و زخپلا زما خلام ډېر خراب ده او مردار ده بیګا مې چاته وی مال زه خو ځان نه سپیم ښه ګڼم په خدای قسم چې زه وایم بجلیګر مولا خلک وایي اسلام علیک وعلیک مولانا دی زما نه سپی هم ښه دی په من سپی ولې سپي سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي نو ما نه سپی هم ښه دی تاسو ټرای وکړئ د چا تبلیغي په جماعت کې چا پسې کنزل وکا یا د چا غیبت وکنه دی به سبحان الله خدای دې ورته هدایت وکړي ته به د د دسې وکم او نه نه خدای دې ورته هدایت وکړي دسې دې د مسلمان دا شیوا په کار ده او زمونږ دا شیوا نه ده نازیزانو که شیطان را پاسی او وای چې کینې رونو زه د دین یو څو خبرې کوم نو هغه نه بم نه ځي که شیطان وي چې خدای یو دی نو موږ به دا وایو چې دوه دي ها که شیطان وي چې رسول الله برحق د خدای پیغمبر دی نو موږ به دا وایو چې نه دی نو ښه خبره به د شیطان نه ماوري دی وجنا اصلاح کوي د ځان اصلاح قسم په خدای دی چې دسه دسه خلک هم شته چې د زرګونو میلیونو نه خزه راغلي دي او زمونږ په دې ملک په خزو ګرځېدلې دي او تبلیغ یې کړي خزه د زرګونو میلیونو د امریکې یو د انجینیرینګ کالج الکان راغلی زمونږ جماعت ما ته تاسو کو چې تاسو ولی مسلمانان شوی ماتل مولانا صاحب واحد مذهب اسلام دی چې پاغه کې د ارشي امن دی امن د شرابو نه پکې امن دی د زنا نه پکې امن دی د غلا نه پکې امن دی د جوارای نه پکې امن دی د فحش گویای نه پکې امن دی واحد مذهب اسلام دی چې په دې کې امن دی مال دا امن ټکی دی ځکه وی چې د تبلیغیانو خبرې دی اوریدلې دي خدای دا زمونږ در باندې ما اورا کله دغه کوزه ډبو زامنو خبرې دی واورې دی بیا به امریکای ته تخت ول واحد مذهب تبلیغ دی چې پدې کې اسلام دی چې دې کې امن دی نورو مذهبونو کې امن نشته زمونږ انګريزان یو ول مونږ نه سپیخ دي مونږ کې اس باک نه غنل کېږي کله یو خزه یو سره ګرځي د بل لور بل سره ګرځي د بل بل سره ګرځي اسلام واحد مذهب دی چې ستا خزه ستا خزه به په کور کې بناسته ما تبلیغیانو ته ویلي پاکستان کې ډېر مګر نه وي د دوی بڑه تور شي ځکه چې دا هم د کانګرس پر کټی دي د دوی خو مر سره بار شي او چرته آرمی سټیډیم ته بو نه ځي دا ستاسو ملک دی دا ستاسو وطن دی دا زمون قوم دی نو الله دې رحم کوي انعمت علیهم هغه خلق دی چې هغه په خپل هم د خدای لار او پیجني او نور خلق ته بیا د خدای لار خي عزیزانو بیان ستاسو په مخ کې نو دا را روان دی چې انعمت علیہم کم خلق دے اللہ پاک نے چتا سو دعا د ہدایت کوئی صراط الذين انعمت عليهم هغه خلق چې تا په انعام کړي نازیزانو انعام شده خلق چې کوم دی دا هغه خلق دی چې الله چاته توفیق د خپل رضا لټول ور کړی دی د کوم خلق انتخاب الله ځان سره درابطه او د تعلق کړي دي دا خلق انعام تعالی د کوم خلق رابطه او تعلق چې دنیا سره شوی ده یا دنیا پسې لیونی دي دا غول الدوالین خلق ده انعمت علیهم دا ندی عزیزانو کتاسو لغون دی الله توفیق درکړو سوچ مو کړو چې د زړه اطمینان او سکون چې دی دا پس شي کې دی دړه بیغمی چې دا دا پس شي کې دا دا مونږ نن دړه بیغم ولې نه ده یارم په سکون کې ولې نه ده او مونږ نه مخ کې چې کم خلق تیر شوی دي د دې په سکون کې ولې دا غي لوی اوجه دا و چې هغه ذات خپل کړو چې کوم ذات د ټول کائنات مالک دی نو چې د ټول کائنات مالک ستاشي خو ټول کائنات ستاشو کنه نو مونږ ته دړه سکون ځکه نشتا چې مونږ بندگانو پسې یو چا پسې کېده چې په کار دی هغه مونږ پیژنوم نه هغه ته نږدې نه ورځو هغه طرف ته نه ګورو دغه انعمت علیهم خلق چې دي دا په الله مینو او دا الله د پاره ارس قربان دا الله د دین د پاره ارس قربان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان د پاره ارس قربان دا خلق انعام تعالی بیا په دې دین کې هغه مقام ته رسیدلیو هغه مقام ته چې په یو خبره به کافر مسلمان کړو په یو خبر نن مونږ هغه مقام ته رسیدلی یو چې کچا کې سلګ غوند اسلام هم دی وی باسو ابل اورس چا یو لوی فتوا راوړی و وی چې په دې وزیرستان علاقه کې یو مولا دی او په تبلیغ والاوې فتوی لګولې دي ما ورته بچیا دا شل دی چړه مې مستړی کوا خدای دې دا غمولام کور وران کی او ور سره دې ستاسو مران د تبلیغ والا او سکار دی چې سپو سره ځان په تل کې اچي ما یو ځل درته ویلي دي یو ځل چې دا خپل ژوند به د وخانو کاروان تصور کې دوخانو کاروان چې پلار رواني په کم کلی چې ورشي سپي ورپسې شي اسپي غاپي په کاروان پسې او تاسو د دیوخانو د جولان ته وګورئ پاغې کې هیڅ فرق نه راځي په خپل رفتار روان تبلیغی مشن چې دی دا د وخانو کاروان دی دا سیاره زمانہ کې بس پیور پسې غاپ زئی رک شي مال خبره دا ملا او د تبلیغ والاو یا د پیر او د تبلیغ والاو جګړه چې دا هغه د دین نه ده هغه د خېټې جګړه ده او د خېټې جګړه چې دا د چاپلارم نشي فیصله کوله دا په مړو پسې چې کومې مردارای مونږ خورو دا چې را باندې څوک منی کی په ټکی وجنو په پا پاکستان کې دو جګړې به عمر لنه ختميږي دا واوري دو جګړې چې دا خبيث قوم ژوندې وي دا خبيث قوم دو جګړې به عمر لنه ختميږي یو د خېټې جګړه او یو د اقتدار جګړه نواز شریف او غلام اسحاق یو بل ته شرم نه دی اړولی خو د اقتدار جګړه وه چې تا سره اختیار ډیر دي مال را کابل وي ما سره ډیر دي تاله در کاوته تا سره ډیر دي ملک د خدای په عظیم قهر اخته کړی دی په عظیم قهر د قوم ته وګوره دا مغه سي د بارامي ډم اولاد پويږي نه اوس هم په ډټسنو کې ناشتي غړي د اختر کې تاسو کته کنه زمونږه خلیل مومن په ډټسنو کې ناست دي او صاحب جنډې لګولي په کې شنه بوټي ټومبلي شپېلی پکې غږوي سورني پکې غږوي دا پیر بابا ته روان دي او دا بونیر ته روان دي او دا پلاني ته اختر مبارکۍ ته روان دي د اختر مبارکۍ پکې چا کړي ها تاسو چې زومبای زومبای کیږي او د اختر په ورځ ډلې ډلې ګرځي چرته چاله ورځي او چرته چاله ور دا دا چرته دي په دې دوه اخترونو کې مې لوی پړ تیار دی ته لوی پړ مې تی تیارې او د اختر را باندې بد لګي د دې وجه بد لګي اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک اختر ته مور دې مبارک شه خزه دې مبارک شه کور دې وران شور پسې دا څه دي په دې ملک کې چې دا څومره آرامتوبونه دي یو پکې دام دی اختر څه سپیره دی چې تی مبارک خبیا به دا قوم لګیای صاحب اخترونه یو شو دوو شو یو شو دوو شو دریو شو سلورو شو خدای دې پنځه کروڑه کی دا سي قوم ته خدای خو رس خي دې قوم ته الله د سکون جون نصیب کړي دا یو بل قهر دی چې په دې قوم باندې نازلی چې خو رز په غم بدل کی دا څه ده کنه دا دا داسې مثال دی لکه د سړی کور کې وادي ډمې راغلي ګډيږي غړم به غړم به ګډاګانې کیږي او نه غانا ډزې کیږي او پکې سړی ولګي چې سړی ولګي هاي هاي هاي هاي څه چالو شو سړی ولګي مړ ا خوشحالي په غم بدل شي کنه شي وای تاسو تاسو خیر ورځي خدای په غم بدلی کړی نو د اختر په ورځ چې چېرته سره ناست یئ پلاني ځای کې اختر و دلته نو پلاني ځای کې ښه وشو دې ځای کې بد وشو پلاني ځای کې ټوله ورځ په دې قهر دا قوم اخته یي ټوله ورځ ته ووایه چې په پاکستان کې اختر یو کول ډېر ضروري دي که د پاکستاني قوم زړه یو کول ضروری دي دا فتوا تاسو ورکوي اوس ها دا تاسو وایي چې ستا او زما په منځ کې ړه ستا سوري زما شینی ستا سوري زما برګي او اخترم سره یوي او منافقت کو اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه تم منافق او زمیم کنه ها یی کنه په اختر کې سره منځو کوي سور او براګ او شین او براګ والا او سره غاړي وزینو تاسو منافقان یی کنه اوړه کې مې دای چې راپسې ولاړ دي ما له سرمنې نه راکوي قسم په خدای دی که مې په نیت کې راوستي یې چې دا ځن طلاق ما پسې په مانځه ولاړ دي نو زمان بیړی په مصلا غر کده او ستاره پسې غر کده د منځ نه دي قربانو ته مو ګورئ دا ستاسو قربانۍ دي اول خدا پته ولګوي چې دا قربانۍ مغستی په کومو پیسو دي بیان چې وکړه دا ورکوي چاته خروي پچا دا قرباني نو عزیزانو عرض مې داو چې زمونږ د ملک اسلام یو رسم او رواج دی نه ما کېشته نه تاسو کېشته یو رواج دی یو دستور دی په ټول را روان یو بس ته د ټول پاکستان ړو وګوره ړه یو نه دی نو که اختر یو شو نه پیڅه مولا په دې ګرمه ته چې اخترونه دوه کړه او دغه درې کړه دا تاسو چاپ دوه کروڑه کړی څوک ښځو پسې روان یی، څوک نرښځو پسې روان یی، څوک اجړاګانو پسې روان یی، څوک خسیانو پسې روان یی، تاسو څه کوئ؟ تاسو له شرم نه درځي په دې اختر کې تاسو شرمېږئ نه چې تاسو د نوابانو او د سرمایدارو په اجرو باندې ګرځئ هغه ورځ مې یو کتو یو خان ته ورغاړې وت هلکه د کم ځای ته ویل زه د دغه یم د کلي نوم نه علم دلته خلک ناست دي د پلاني ځای ما او هغه ته وایي چې ډېر ډېر دی مبارک ډېر ډېر دی مبارک ها کوسه ډب وزیر شوی دی اوس دا اوس خسیان وزیران یې وانه غسته نه وي پکې ملیانو لم یو لیوړه یې میلاو ده نو ویل ډیر ډیر دی مبارک شو ډیر ډیر دی مبارک نو په یو نیب دی که نه ګیره هم وه د کور رانی خیر خو چې هغه غویل بس مهرباني ده کنه ویل نه نه جی ډیر ډیر دی مبارک شه بده گریوان نه می داسې را جکوالو مال پارام کیه نه کنه ردی ولا خلی لرا وسو بس مبارک ده کنه مبارک ده او کور دی وران شه چې وران دیش خدای دې هلاک که چې هلاک شي دا سرمایدار به یو وخت روټایم کور ته درونه لیږي خدای دې هلاک که چې هلاک شي څه کار کول ریړې ګاډی مې لګولې دی و په پختی ګزن طلاقه ډیر ډیر دی مبارک شو ول ډیر ډیر دی مبارک په یو نیب دی ور نو زما خو د مبارک شټکه تر پامه بد دی ټکه لار لنډه وه خوار شي لنډ وخت لار لنډه وه فضل وخت مه تېروه یو ځل مې درته ویلي یو ځل چې زمونږ ټول اوقات چې دي هغه فضل تیری ټول اوقات یو ځل مې درته عرض کړو چې مولانا تنوی رحمت الله علیه درې ځل قسم وخړو چې والله بالله ثم تلا ایک بار الله کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ځل الله ویل د دواړو جانو د نعمتونو نه بهتر یو ځل الله اسم اعظم دی دا الله لوی نوم چې دی لفظ الله دی او په ټول کائنات کې د الله نه لوی بل څوک شته نو لویم چې څوک نشته او د نوم نیم لوی بل څوک نشته نو دغه الله الله ر وخت وایا ډیر ډیر دی مبارک شه ډیر ډیر دی مبارک شه خدای پرسته چې زما پلار په ځان صدر شیم چې مبارک شه ورته ونه بیا د پاکستان صدر او د پاکستان وزیر او دی ته مبارک شوه دی له خو چې د غلو ګړوبې جوړ کې او په دې سره ورته واړه او د لاندې پورې وبېږي په باندې خدا بے ضمیر قوم دے دیر بے غیرت قوم دے دی ذہنی طور غلامان دی نشی ٹینگے دے دیشنی چرڑے تاو دے اجرو تاو دے خانه او نوابه ته ټینګې دی نشي ذهني طور دا غلام قوم دی دی تر اوسه پورې دا محسوس کړی نه دي چې مونږ یو آزاد قوم دی خو وګورئ کم قوم چې محسوس کی چې زه آزاد یم زه آزاد یم هغه دی ته وایي داسې په منبر ناست حضرت عمر څوک ټول وایي حضرت عمر هغه سړی و چې نن ستا د انګلند او د امریکي حکومت چې دی د حضرت عمر په طرز چلیږي د حضرت عمر د دور هغه تاریخ دوی مطالعه کړی دی نن عمل په هغه خلک کوي او دې مرای نه حضرت عمر نیو د منبر نه کوز را کوز ولی ویل په مال غنیمت کې صادر راغلی وي هغه صادرونه مونږم کمیسونه جوړ کړ